اوس د دویشتمې رکو ترجمه د اهل کتاب نن ستانه دا غواړي چې ته په دیو باندې د اسمان نه یو کتاب را کوز کړي دیو د موسی علی السلام نه د دین هم غټه مطالبه کړې و ورته ویلو چې مونږ ته خدای په سرګند او خایا نو د دې سرکشۍ په وجه پرې تندر را پریوت بیا دې اوس خې په خدای نیولیو حال دا چې سرګند نه خې ورته راغلی وي نو مونږ ورته دا جرم هم وبخو او موسی علی السلام ته مو سرګن پرمان ور کړو او مونږ د دیو د پاسه کوه تورو چت کو د وعدې اغستو د فاره او حکم هم ورکو چې د فلسطین خار دروازې ته فاجزه سره د سجدي په حالت کې ننوځي او دا حکم هم ورکو چې د سبت په ورځ د حد نه تجاوز مکوي او د دینمو خپه خوا د واغستا اخیر د دیو د بیلوزی په وجه او د خدای د آیاتونو نه د انکار کولو په وجه او بر نه حق د پیغمبرانو وجلو په وجه او د دې وینا په وجه چې زمونږ ګړونه په غلافونو کې نغښتې دي نه نغښتې نه دي بلکې دي د کوپر په وجه پر خدای ټاپه ولګوله نو اوس پکې کم کوز خلک ایمان راوړي او بیا دیو په کوپر کې وړاندې لاړل او په بیبي مریم لوی بهتان ولګول او په خپل یو وی چې مونږ مسیح د مریم زوی یعنی عیسی علی السلام چې د خدای رسول دی وجلې دی حال دا چې نه وجلې وو او نه یې په سولې کړی و بلکې خبره پرې شکمنه شوې وه او چا چې په دې حق له اختلاف کړی و هغوی ټول په شک کې پراته دي د دیو په اصل معامله هیڅ علم نشتا تش په ګمان پسې روان دي او دیو حضرت عیسی یقینا وجلې شوی نه دی بلکې خدای ځان ته خېجولې دی او خدای په هر چا غالب دانا دی او په اهل کتابو کې به هیڅوک پاتې نشي مګر داغه د مرګ نه وړومبه به پر ایمان راوړي او د قیامت په ورځ به پر هغه گواهی ورکوي پس د هغه کسانو د ظلم زیاتی په وجه چې يهوديان شوي دي مونږ په هغوی پاکیزه حلال شوي رزقونه من کړل او په دې وجه چې دیو خلک ډیر زیات د خدای د لارې نه من کوي او په دې وجه چې سودونه اخلي سره د دې چې دیو د سود غستونه منې کړې شوې دي او په دې وجه چې د خلکو مالونه برنه حق خوري او کافرانو لمو درناک عذاب تیار کړي دي مګر په دیو کې څوک چې په علم کې پاخ شوی دي او ایماندار دي هغه دا کتاب هم مني چې تا ته راغلي دي او هغه کتابونه هم مني مونږ تا ته هغه څه وحی را لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام ته او د هغه نه پس نورو پیغمبرانو ته مو را لېږلې وه او مونږ وحی را لېږلې وه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته او د هغه اولاد ته او عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته او داود ته مو زبور نومي کتاب ورکړیو او هغه پیغمبرانو ته مو وحی را لېږلې ده چې په خوا مو تا ته د هغوی ذکر کړی دی یعنی په قرآن کې او هغه پیغمبرانو ته چې د هغوی ذکر مو درته نه دی کړی یعنی قرآن کې ذکر نشته خو هغه پیغمبران دي او خدای د موسی علیه السلام سره خاص خبرې کړې دي دا ټول پیغمبران نیکانو ته زیره ورکون کې او د بدانو ویرون کې را لېګلې شي وو چې د پیغمبرانو دراتلو نه پس خلکو سره د خدای په مقابله کې هیڅ زر پاتې نشي او خدای غالب او دانا دی لیکن کدی نه منی نو سو شو خدای په دې خبره گواه دی چې تا ته یې څه حکمونه را لېګلې دي هغه په خپل کامل علم سره را لګلی دي او پرخته هم په دې خبره گواهان دي او یوازې د خدای گواه کېدل بس دي چا چې انکار کړی دی او د خدای د لارې نه خلق من کوي هغوی د سمې لارې نه ډیر لري پریوتی دي دغه رنګ چا چې انکار کړی دی او په خلکو ظلمونه کوي خدای به هغوی چری و نه بخي او هغوی ته به هیڅ لارو نه خایي بغیر د دوزخ د لارې نه چې تل عمر به پکې لوغړن پراتی وي او دا کار خدای ته ډیر آسان دی اے خلقو تاسو ته پیغمبر د خدای د طرف نه د حق تعلیم راوړی دی نو یقین پر وکړئ ځکه چې په دې کې مو ښېګړه ده او که انکار کوي نو هر څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي هغه ټول د خدای دی او خدای په هر څه پوهه او د حکمت خاوند دی اے کتابیانو په خپل دین کې د حد نه بهر موزه او خدای ته بغیر د حق خبرې نه بل نسبت مکوي خبره دا ده چې عیسی د مریم زوی د دې نه سیوا هیڅ نو چې د خدای پیغمبرو او داغه حکمو چې خدای مریم ته راولېږو او د خدای د طرف نه یو روح وو نو په خدای او داغه په پیغمبرانو ایمان راوړې او دا مو وایې چې خدایان درې دي منه شي هم په دې کې مو ښېګړه ده الله خو بس یوازې یو خدای دی هغه د دین او چت دی چې څوک دې داغه زوی شي د اسمانونو او د ځمکې هر څه داغه مخلوق دی او د دې ټولو د ساتلو په حق لا چې د خدای بنده دی ورته ویل شي او نه مقرب فرښتې په دې کې سعار غني او څوک چې د خدای عبادت عار وګڼي او ځان غټ وشمیري نو خدای به ټول خلق خپل ځان ته د قیامت په ورځ راجم کوي نو چا چې ایمان راوړی وي او نیک کارونه کړی وي ناغوی ته بخپل خپل بدلی پورا پورا ورکړي او د خپل فضل نه باور لزیات هم ورکړي او چا چې د خدای بندگی عار غنلی وي او ځان یې لوی شمیرلې وي نو هغوی لوا درناک عذاب ورکړي شي او د خدای نه سیوا بل هیڅ څوک بخپل مل یا مددگار بیا نمومي اے خلقو تاسو ته د خدای د طرف نه روخانه دلیل راغلی دی او سمه صفا لار خودون کې رڼا مو درته را لېږلې ده نو څوک چې خدای ومني او د هغه په حکمونو منګولې خخې کړي نو خدای به یې د خپل رحمت او د فضل د لمنې لاندې کړي او په سمه نیغه لار به روان کړي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دیوستانه د کلاله په حق له تپوس کوي ورته وایا چې خدای درته د کلاله حکم خای او که سړی به اولاد او بی مور او پلار مرشي او داغه یو خوري نو نیمه ترکه د هغه دا او که خور به اولاد مړ شي نورور به د ټول مال وارث شي نو که د مړي وارثان دوه خويندې وي هغوی به د کل ترکې نه په دریو کې دوه برخې اخلي او که څو تنه ورونه خويندې وارثان شي نو د یو نارینه برخه د دو زنانو برابر ده خدای تاسو تخپل حکمونه ځکه واضح کوي چې د لارې نه بې لارې نشي او خدای په هر څو ډېر خپوه دی دا صورت مائده دا د مائده معنا خوانچا یعنی هغه درستخان چې پاغي خوراکونه پراته وي په دې صورت کې په یو ځای کې د مائده ذکر ده نو په دې وجه ټول صورت ته صورت مائده وي دا مطلب نه چې یوازې د مایده باس په کشته او نو په کې نشته دا صورت مدنی دی اوس د دې صورت د ړومبنۍ رکو ترجمه شورو کوم په نوم د خدای چې بخون کې او ډیر مهربان دی اے مومنانو خپل وعده پوره کوئ تاسو له د سارو د قسمه نور ټول زناور حلال دي مګر د کومو بیان چې مخکې راتلون کې دی خو ښکار ځان له حلال مګنه هر کله چې د احرام په حالت کې یې بشک خدای چې څه غواړي هغه څه حکم کوي اے مؤمنانو د خدای د نخو نه خانو به حرمتي یعنی به عزتي مکوي او نه د هغه میاشتې چې با حرمت ده او د قرباني ساروي ممنه کوي او هغه ساروي چې د خدای د نامې پټي ورته زوړندوي او هغه کسانو سره چیړ مکوي چې بیت الحرام کعبه ته روان وي د خپل خدای فضل او رضامندی لټوي او هر کله چې د احرام نه وځي نو بیا ښکار کولای شي او خیال ساتي چې یوې ډلې چې تاسو د مسجد حرام نه منې کړی وې دا غو سره دشمنی چرتا تاسو دې ته تیار نکړي چې زیاته پر وکړي او د نیکي او د فرزګارۍ په کارونو کې یو بل سره امداد کوي او د ګناه او د سرکشي په کارونو کې هیڅ چا سره تعاون مکوي او د خدای نه ویره کوي بشک خدای په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی په تاسو باندې حرام کړی شوی دی مرداره او وینا د خنزیر غوخه او هغه چې د خدای نه سیوا د بل چا په نوم حلال شوی وي او چې مری یې خپشي او چې د گزار نه مړ شي او چې راو غورځيږي او چې په ټکره خوړو مړ شي او چې چا درنده ته نه خوړلې وي بغیر د هغه نه چې تاسو ژوندې مونته او حلال کړی وي او هغه چې په بوتخانو حلال شي وي او هغه چې د جواری په غشو یې ویش وکړي دا ټول د ګناه کارونه دي نن ورځې کافران ستاسو د دین بربادولو نه پوره مایوس شوي دي یعنی نا امیده شوي دي نو د هغوی نه مه ویرېږئ او زمانه ویره کوي نن ما تاسو دین تاسو له کامل کو او خپل نعمتونه مې در باندې تمام کړل او اسلام مې در له دین غوره کو نو څوک چې د لوګي نه مجبور شي ګناه ته اعلان نوي او دغه غوخي وخري نو خدای بخون کې مهربان دی دیستانه تپوس کوي چې کوم کوم ساروي ورله حلال کړی شوي دي ورته ووایه چې ټول پاکیزه سیزونه درله حلال دي او کوم ښکاری ځناور چې تاسو عادت کړی وي او بیا تاسو یې په ښکار پسې پرېږدئ او داسې تعلیم ورته ورکړی لکه چې خدای تاسو له درکړی دی نو کوم ښکار چې هغوی ستاسو دپاره ونیسي هغه خوړی شي او د پرې خودو په وخت د خدای نوم پرې اخلي او د خدای نه ویره کوي خدای په حساب کولو کې درنګ نه تیروي نن تاسو ته ټول پاکیزه زیزونه حلال کړی شو او د اهلی کتابو حلاله په تاسو روا ده او ستاسو حلاله په هغوی روا ده او پاک دامن مسلمانان خزي او پاک دامن خزي د هغه کسانو چې تاسو نه مخکې ورته کتاب ورکړی شوی دی اله چې تاسو ورته مہرونه ورکړي او د نکاح په بن کې راګیرې کړي نه دا چې سرګند برکاری ور سره کوي یا پټه پټه یارانه ور سره ساتي او چا چې د ایمان راوړلو نه پس بیا انکار وکړو نو د هغه عمل بس لاړ او په آخر کې به تاوانی شي